یا لکه چې سکندر نامی ولا وای جسم میں ستوراں دراں دشت دشت زمین شش دو آسمان هشت هشت د سوم داسونو نه په دغه میدان د داراو د سکندر کې زمکه شپک شوي یو زمکه والو ته سومونو عثمان نه آتش د خور اسمان بره جوړ شو واه واه څنګه عجیب شعر وي دغه د شعر کار دی بس ایل الذین آمنو خاص مؤمنان شاعران د حضور حسان صاحب شو کعب صاحب شو نور شو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ا کسان چې ایمان راوړي عمل کې د صالحاتو زر ظالما کسان چې ظلم کړي ايمن قلبيان قالبون چې کم ځای د واپس هي ته بدی واپس کی د حضور شاعرانو دیوان حسان کې کم دی مشهور دیوان د حضرت حسان سے بهترین اشعار دی پکې زه ګرځیدم کتب خانه کې نه کتاب مې بیا مونږ مې دا دې کنه دې اتفاقا دیوان حسان مې پکې بیا مونږ یو سات مې غو کوت بیل بیل ردیفونو پکې هم هم تی واغست حسان سے به حضور منبر ته خي جاو دی له جواب ورکوا ستا شنو په دې کې اثر د غشو نه زیات کړي ته دا غسیال نه ته دا مثل نه ناکار تاسو د خیر د پاره فدا دي خلقت مبرئ من كل عيب کانک قد خلقت کما تشاء دا چې ابن مزال پیدا کړ لکه ستا څنګه را دو دغه څه پیدا فمثل قد لم تلد النساء قد لم فمثل قد لم تر اجمل عين ولا وقت مېز قات لد لم هم تلید النساء ستا په شان خسته ستر ګلیدل نه دی استا په شان اکمل زنانو زیګول نه دی دغه مشار دی ا د الله د الله د رسول صفات دی وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن دابل صورت شروع شو سوای سورتن نمل دیتا وای سوره نمل د نملې ذکر پکې راغلی دی نو ټول صورت او نامولې شه په نوم د صورت النمل سره وشتم صورت ته په اعتبار د جمع اته سلويختم په اعتبار د نزول صورت شعران رستو نازل شوه دلته هم ترتیب جمعي ترتیب نزولی متفق راغلی کان فی ما قبل بیان القرآن الكریم فی الخاتمه والفاتحه مخکې بیان د قران کریم هم په فاتحه کې هم په خاتمه کې اونا اذن کذالک دلتم دغه شته کان فی ما قبلو ډیپریشن نه کوي د قرحه په خوا د پخېدو د ماده نه ول په پټه مټه ولګي چې ماده پخه شي بیا د اپریشن قابل شي فیضات به خطل مادته یجرح الجراح القرحه دې د پاره چې شرایطونو کې دا فساد نور جوشي وان بني آدم کا جسد واحد بني آدم ټول پشان دی یو جوشي دي اذا اشتکا بعض اشتکا کله چې بعض شکایتو کې نو کل بیا شکایت بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلک آیت القرآن و کتاب مبین دا آیاتونه د قرآن دی او د کتاب مبین کتاب هم قرآن دی خو دې سره مبین صفت راغې نو فل جمله غیریت راغې عطف صحیح او خوشخبری د پار د مؤمنانو زینا لهم اعمالهم خیر می دې پر اعمال بد دي هم یعمهون دی متحیر دی په دې خپل کار اولائک الذین دا که لهم سوء العذاب دی د پر عذاب سیئه دی په دنیا کې او په آخرت کې عذاب شدید د جهنم هم الاخسرون دی زیانکاران دي وانك لتلقى القران من لدن حكي عليم حكيم عليم دیوی دا ورته بعد عجمین ورته خي تا ته تعلیم در کول شي د قران پاک د جانب د غزان د چې حکیم دی او علیم دی کتاب هم د حکمت او د علم نه ډکی چې با برکت ته با عظمت ته هغه څوک چې پنار کې دي ومن حولا چاپیر لدینا وسبحان الله رب العالمین پاکی دا الله لرا چې رب د عالمین دی یا موسی موسی علیہ السلام انی ان الله ز الله ما دا نور دې تجلی دا عزیز او حکیم والق عصا کا اور دوام شاخ پلا فلما رآها هر چې اولی دیم ساله تحتزو حرکت کو کنا جانن کور کوټه مارچی والله مدبرن وګړي شاګردون کې اومینه چی چی فلم عقب نو واپس کېده یا موسی لا تخف اے موسی مېریګا لا خبر المرسلون نیر پنی زما باندې مرسلون دا منقطع ده الا من ظلمه مگر چې ظلم وکي په شرک سره په کفر سره ثم بدل حسنا بعد سوء پس هغه نه بدل کی نیکی پس ته بدینا ای توبه وباسي وګوره څنګه او عاقبت د مفسدینو الهلاک والخسار وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد دا دویمه رکو شروع شو د سوره نمل نه کان فيما قبلو بیان واقعت موسی علی نبینا علیہ السلام هنا ذکر داود و سلیمان علمی علیہم السلام فکوان فی سابقی مضمون دو رسالتی کذالک ها هنا مخکیو مضمون دو رسالتو د دیرو کو خلاصه بیان دعوت سلیمان علی نبی السلام الی بلخیس دعوت د سلیمان علی السلام د بلخیس ته و بیان فضیلت العلم بیان د فضیلت د علم دی و بیان شکر مع نعمت الله بیان د شکر داوود علیه السلام سیمان شام دی په نعمت د الله و بیان مذهب تک شرک بیان د مذمت ته شرک دی و ترغیب الى ذکر ترغیب د ذکر ته و تلقین الى الملوک بسیاست رعیتهم لیګل د سليمان عليه السلام دی بلقیس ته دعوت توحید ته او دین حق ومشورتهما اراکین مع اراکین الدوله رابلل د دې د اراکین د دولت او مشوره ده اراکین دولت ورکړو ما داوود علیہ السلام ته او سليمان عليه السلام ته علم بالقضاء په قضا ومنطق التير او د مارغانو په خبرو ول دارو سنا دا خدای لرا مې قرار کړې په ډیر د مخلوق باندې چا بندگان مؤمنان دي میراث سليمان صاحب داوود عليه السلام نبوت او علم وویل سليمان عليه السلام اے خلق من تعلیم را کړی شه دې د خبرو د مارغانو و اوتینا من کل شی هر شی د ذریاتو د مملکت ان هاذا الفضل المبین دا د الله لوی فضل دی چاته نبوت عمر کوي چې او چاته حکومت عمر کوي سليمان عليه السلام یو کم تروا هغه ویل چې لیت الخلق لم يخلق لیت الخلق لم يخلق کا چې دا مخلوق پیدا نه وي پوه شدي ته سم مشقت ته تکلیف دی ورته بلبل نه اوریدل اذا اکلت تمرتن فعل الدنيا العفا یو خجرو خرم په دنیا دې بیا خوري او چې دا خوشحال شدا دا خوشاله ده دا سينور د مارغانو خبرې به ویلې وحشر سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون جمع سليمان اسلام ته لخر د پیریانو نه او د بنی آدمو نه او د مارغانو نه هم یجمعون دی جمع کو سمع ساقون بیا روانول شو حتی اذا اتوا علی واد النمل په امان تاسو ایمان علی سلام لخر د دی د دې بخیال نیمه کی ته چا خیالي د خپل دلاندې بشه دی کې تعلیم شمنو کوتا د سیاست د خپل قوم سیاست معنا خو د نظام المحافظ لحقوق الله وحقوق العباد د نظام د کی محافظ دی د پا د حقوق د الله او د حقوق د بندگان وای مولان په سیاست نه پوي اه په سیاست تاسو ډیر خپويږئ چې قول الله حد لنډ درتي څلور ځله په صورت کې خطا کیږي تاسو خپ سیاست پويږئ دی حقوق الله څه پیژني حقوق العباد څه پیژني دی باندې علما خبر دي دا نمله ده د خپل رعیت چې کوم دی سیاست یې وکړ سړو ته نه نوځي نقصان ده ته ونه رسي زمان سره وبلله زه پیغمبر نه مزه ظلم کوم پچا ما ویلو هم لا شعورون به ویلي دي دی به پوهېږي نه د خپو د لاندې بشي زیر پاید گر بدانی حال مور هم چو حالی تو سزیر پای پیل مسکیش اول زه کون کې اخرن د وینا د دین دام خارق العادت کارو د مېګو په خبرو څوک پوهیږي پټه خبره وا او سليمان سام ته راورسېد او ول ای زماره به مال توفیق را کې چې شکر ستاسو نعمت ما انعام کړی زما په مور پلار باندې او عملکم عمل صالح تر دا چې ته پیرا دي کېږي ما داخلي پر رحمت پل زرا په بندګانو صالحانو ستاسو وتفقد الطير نه مونته مارغه دا هدهد چې کومو د بوبو معلومات کول مخو کبه والا التبدی دوبو تنظیم ځان لو وی چا سوال کړو په چې دا دې هسې وایي چې زه د اوبو معلوموم دلته واړه کړکۍ لټکي او خاوره پې واچي او دانه ښکاري خاوره کې پټه کړکۍ نه وي نه د اوبو دلته ځمکې لاندې اوبه ویني ول د چې واورېده اذا اذا جاء القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر چې کله قضا او قدر راشي عقل د سین لړ شي بیا سړی روند کور شي بس نیټه مې مقرري به ټونګه په ما کړب شي شټ ډاون خلی سدي مال کې نه ویل هود هود سو کوی دغه حدودو یعفورو کان امکان من الغایبین کنه د غایبین نه دی یا بل مارغه راغلی دی لوی چې دا نه ښکاري که نه غایب دی تحقیق جو شو حدود غایب وو لو عذبنه عذابا شدیدا زب عذاب ورکم د عذاب شدید سخ عذاب ورکم یا به علال کم دې تیم به سلطان مبین یا به ما تراتلو کې په حجت ظاهر سره چې د دورې در بس نجاو تو خلاص شم زبو ته سلطان مبین بیان کوم هم که غیر بعیدن درنګ تیر ک ډیر لری نه زر حاضر شه چرته وی احد ما لم تحد به ما هاتو کله چا په هاته نه دکړي وجئتک من سبئن بنبئ یقین راتکم تا تا د شار سبانا په خبر یقین د سبا او د نوا په مین کې جناس دی انت د بل یو مولا چرګک سره ملاو شوی وو هغه ته د خپل حکومت صفت کو دوه ته خپل کو دی باندې سار شو انی وجدت امراتن تملکهم ما مندل یو زنانه په دې کې چې مالکه و د دی وته من کل شی دی او که هر شی ضرورت د مملکت العرش عظیم دې د پر لوی تخت مونتل او ما دیو قوم چې سیده کول انور تا نور پرستو ما سوا د الله نه د شیطان اعمال بد دی دی منکل د سبیل حق نه دی هدایت نه مونږ اولی سیدنه کی هغه ذات تا چې روبا شي پټ شي په اسمانونو کې باران پزمکه کې نباتات او دهود لاړ او کاغذ یوړو یو سوره وا پای کې وته ور غورته حالت اول دی اے ارکان دولت ما توجه کتاب کریم سیانو بسم الله الرحمن الرحیم دا خط درو سیمال سام نه دی انوم د الله چې رحمان او رحیم علو په ما مکوي راشه ما ته مسلمانان دا دعوت چې بلخیس ته بعضې خلک وایي چې مارغه په دې څه پوهېږي په مارغانو کافی زمانہ ډاک چلول شوی دی کمتری ته به ډاک واچو هغه بالته لړاغې نه واچو بیا بدل تراله یو حکومت د بل حکومت د مرغو د مرغو شعور چې کم دی نو هغه زیاتی بیا خاص چې تربیت یو کې او چې د سپو تربیت کړي دي نو غلب معلومه بل دا چې دا خو اعجازي شان د سليمان عليه السلام یو ځای پروګرامونو حالته کې خامشان دی یو کشر ون لالک ونو ما تقریر کونو ما ته ته به دا دعا ثابته کې ما لکه ته غلې کې نه دا دعا به ثابتوم کنه نه نه ته به ول دعا ثابته ما کم وخت غوسه شو ما ته مې ربړې دلیا مربوړه ته ولا بالغ هم نه ولې سلمان شاندو زو دلان دی ما سلیمان صاحب سره خبرې کولې د منه کو مې ته خدا قاضورات ته هم نه رسې البته پولیس هم پکې راغله ا پولیس ماته چې مولوی صاحب دا تقریر بس کا خون نه مورته خخون کوي انې شي سره د خلکو ته نه ځي ته ځل درځ جوړی کنه ټول دي ماری با په پتاي ته پوښ یو یا غوګ نه نیو بار به نو غوګ نه نیو بار به است ولی به ما سم مخلوق نه زلان دی ما مې ته زو خزورات ته هم نه رسې ته پلا پسې کې درېمه رکو شروع شو د سوره نمل نه تکمیل بقیت واقعت سلیمان علی نبینا علیہ السلام و بلقیس دا تکمیل دی ته باقی واقع د سلیمان علیہ السلام او د بلقیس د دې رکو خلاصه ارسال بلقیس الهدیه بعد مشوره القوم لیګل د بلقیس دی هدی لرا پس د مشورې د قوم نه ورد سلام السلام هدیتها رد کول د سلام هدیه د دلره کوشش کوي په اصلاح کې په علاج کې په دارو سره بي د اپریشن نه بي د جرح نه فإن في الجرح خطرات كما لا فعل اولنها په دې اپریشن کې ډېر خطرات دي کله اپریشن کې چې دینو ختم شي بالکل نشوګ د شي نو بس ختم شي وبيان الانقلاب التبديلي لحکومتها بیان د انقلاب د په تبديل د حکومت سره کما شان نامرارن وبيان کرامت آصف ابن برخيا او بیان د کرامت د آصف ابن برخيا دی وزیر د سليمان عليه السلام و امتحان عقل بالقيس آصف برخیا په دې مطمئن و چې سترګې رب کې حاضرولې شي. دومره لوی تخت په څو کمرو بند څومره څوکیدار پرې ولاړ او دی په دې مطمئن و چې سترګې رب کې دله راوړم کېږي دغسې کرامت بسم الله الرحمن الرحیم قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ویل د ارکان دولت ارکان د شورا مال فتح په امر زما کې نیم ز فیصل کون کې دیو امر تر دې تاسو حاضر شئ مال مشوره راکړئ قالو دی ورته ویل نحن اولو قوتن مون صاحبان د قوتو ولی باسن شدیدن صاحبان د جنگ سخت مون جنگیانو والامر الیک باقی حکم ستاده تملکای فانظری ماذا تامرین وګورا س امر کې مون قال دی ورته ویل ان الملوک اذا دخلوا قريتن افسدوها بادشاہان چې کله داخل شي کلی تا کله لتاړ کی میدان جنگ شي او وګرځي اعزه د الذي ازله د چا حکومت راشي خپل مرګلو له ترقی ور کوي او پردي کارونه بیا خپل بورډونه بدل چې مې امر کوم بورډونه لګول هغه بدل ک بل بورډونه یې پوره مې موږ به درې سو کې مسرقه یادې دلا سرقه شعریه وا سرقه مالیه وا سرقه تصنیفیه وا دا په کې سرقه بورډیا رااله فناظرتن چې کتون کې بمیر جول مرسلون چې پس واپس کې اعظم علی غلی شوی وفات اغیله سد سرو خختی ور کړی وی بیا سکسانو نارینه زنانه جامې د نارینه جامې دي کې نارینه زنانه معلوم کا ملغلره ورکه دا سورې شي نه بندي ادمانو پیریان دی مقصد امتحانو سمان ته پته ولګی دا زیر معنی تیار کړي د سرو خختو چې څومره دي سره خختې وي دغه ځای پکې نیمګړې پرې دی چې را لوی قتل اسنه په موږ داوو کې دا تاسو څنګه مانه نه خسته راځي خسته خو په ځای پرې خو اډوې نه ځان سره سليمان شاه مسونه ادرول خلا پراله ان چور شلا او به ولا واچولې دا د اسمانو بدی نه د زمکو بدی وینه ته ویل دې باندې ورننه وځه د وینه خوراک په لرګي کې د پوس شی دی او دومره سخته دغه دی چې لرګی زری زری ټول کارونه برابر شو نور چې څه وغه واپس کړو نارینه ته مخلاص وینځي ای په دمه په مخ لاس وبراوات انور چې ځانانو شکلو شراب پانی وبراوات دا نه نه دا زنان دي ارسو ته جدا ارج الیهم واپس شدوی تا چې کم پکې مشر هغه ته وای راتله بو کو په داسې لخر سره چې نه به طاقت دی لره د دې د مقابله او بابا سدی لره د دې خپل کلو نه ذلیلان او دی به ذلیلې اول سليمان عليه السلام یا ایها الملأ اے ارکان دولت کم یو براتله ما ته په تخت دیو کی او چرا دی ما ته مسلمان پته ولګی دا چې دی خو غاړک دی راضی اوس ولی او سرکش د پیریانو نه زه به راتلم تا ته په دې سره په خوا چې د عمقا پادې د غرمې نه مخکې به عدالت نه پاسېدم زه په دې باندې قوي امین یم امانت ګرم نقصان باندې کوم اريد اسرع من ذلك دین زر غواړم ولغه چا د سر علم د کتابو اعظم برخیا زرات کوم تا ته په دې سره په خوا درب دسترګي دا معمولی خبره خو نه دا فضل د رب زما دی ما سره ما ازمایش کوي چې زه شکر وباسم که ناشکري کوم شکر وباسي شکر ځان له وباسي ناشکري کوي رب زما غني کریم دی چې شکر ته اجازه دی تخره ورسي دا لاندې دراسي قال نکروا لها عرشها هاذا عرش کنه اها قد عرش دی جواب مبهم ورک خالت کانه هو لکه تا زما غتخ ورکه مونږ ته علم په خال دینا بلخیز و وکنا مسلمین مونږ غاړه کې حکم د الله من کو داغه چې عبادت وکاو دي ما سوا د الله نه مینه همواره د شیشونه شیش محل له قال ربی نی ظلمت نفسی اے رب ما ظلم کړې په خپل ځان ما اسلام سليمان سام ته رب العالمین پاد الله چې رب د عالمین بعض مفسرین دا ذکر کوي چې را دی باندې دا پنده باندې وختو د دې مثال د مخطوبې شو مخطوبې ته نظر جایز دی حضور اصحابي ته ویل چې تا ورته کتلی دي بعضې دام لیکي چې دې سره نکاح وشو بیا په خپل مملکت پرې خدا کله به راته وخت به دلته تیر که بیا به واپس رات دونه معلومه شوله کرامت د اولیاو معلوم شو او د بزرگ اطمینان هم په دې معلوم چې کله دې مطمئنی چې دا کار زه کول شم دغه سی بکیږي دې په دې مطمئن چې سترګې رب کې زه حاضرول شم او هغه څه وشول بس آیا قوم صالح علی نبینا علیہ السلام بعد طبخ الماده هلكو قوم د صالح علیہ السلام پس د پخېدو د مادي فاسدي د دوینا دی هلاک شو وکذا قوم لوط علی نبینا علیہ السلام دغه رنګ له قوم د لوط علی السلام فادي سنت قدیمه دا په خوانه طریقه ده د الله نو مفسدان سره دغه شي کوي ولن تج سنت الله تبديلا د خدای د سن طریقې د پاره به تبديل نه مومي بین غالبیت تدبیر الله علی مکرهم بیان د غالبیت د تدبیر د الله دی په مکر د دوی فی تذکیر بایام الله پند د خدای په حوادث نجات المؤمنین بیان د نجات د فی تذکیر به الله الا د خدای په انعامات تذکیر ان انتصار مقبولین بدون د ایمان لا یفید انتساب مقبولین ته به د ایمان نه فائدہ نه ور کوي کما انتساب ال المردودین مع الايمان لا يضر لکه څنګه انتساب مردودین ته سر د ایمان نه زر نه ور کوي کمال آسیا امرأت فرعون لکه آسیا شو امرأت فرعون عبادت ته الله وکړي فريقان يختصمون ناسا په دا دو فرقې شولې يختصمون فی الدین جګړه کوله په دین چاو منه چاو نه منه اول صالح سم ای زما قومه ولی تروار کوي پسې ای سره چې عذاب د پخوا د حسنینه چې رحمت دی موږ عذاب راوړه ولی مغفرت د الله نه نه غواړي د شرک نه توبه نه وباسه دې د پاره چې په تاسو رحم وشي قالو طيرنا بكم من معك باران بن شوی وو موږ بتوالی پتا سره په مؤمنانو سره قال طائركم عند عند الله ستاسو خشومي بدبختی پنيز د الله ده بل انتم قوم تفتنون تاسو قوم چې فتنه کې او تختبرونه امتحان در باندې کوي وو په دې مخار کې تسعت رهتن د نهو کسو ډله فساد به کو په مکه بدمعشانو مفسدانو ولا يصلحون اصلاح نکول قالو تقاسمو بالله کور کې قسمونه خورل په الله باندې لنبیتنه اهله قتل به کو د شپې دی او اهل ده بیا به وای ولی ده د تک تپوس کی څوک نیو حاضر محل ځه هلاکت د دوی ته حل ته وینا له صادقون منګ رښتینو ومکرو مکرم ومکرنا مکرم وهم لا شروع دی تدبیر بد جوړ کړ تدبیر بد ما سزا ورکړه تدبیر بد دې ته سنت المشاخله وي او دین په دې جبل سام پلاسو پستر ګوراند شو دیوال نه ټپول بیا او ګور څنګه او عاقبت د مکر د دی ما هلاک دی او قوم د دی اجمعین بیا په ټولو عذاب راغی فتلک بیوتهم خاویتن بما ظلمو دغه د دې کورونه دي خالی پراته دي په سبب د ظلم د دې سره په دې کې علامه قدرت لقوم يعلمون اقوم د پاره چې پوي کې نه پوي د پاره وانجد الذين امنوا خلاص کا سات چې مؤمنانو وکانو یتقون او دې کې تقوا موجود د دوړو عاقبت معلوم ولوتن یاد کلوت علی السلام او ول د خپل قوم ته تاسو ربي حیاتا او تاسو بل ته ګوره بے باکو تارات کو رجال تا د جات چا ما سوا د نساونا بل انتم قوم تجهلون ډیر جاهل قوم دی نو جواب د قوم د دې مگر دا به ویل او باسه آل د لوط علی السلام د خپل کلی نه دی خلق دی ځان پاکی د ادبار د رجال خلاص کما اهل د دلرا مګر امرأه د دې ما مقدر کړی و د غابرین د باقی نه په آزاد وهم تر علیه مطرا او ما په دې باندې باران د کانو رحمت المنذرین